بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه پرون مسله دا و چې چن وارستان هغه حاضر شي او بینه قائم کې فوفات مورث باندې په عادت د ورثو باندې او دا کور هم د دو حاضرو په قبضه کې وي قبضه دا معنی دی او سیز ور باندې کړلې په حال دی ور باندې ولاړ یا مال په کیا چولې مثال په یو وارث غائب ده نو قاضي به تقسیم ورلکې ٹھیک شو نه ګور یو قاعده تاسو یاد کړئ دا غائب نه نه غائب په دې باندې دا قضا دوه قسمه یو قضا للغائب ده یو قضا للغائب ده بل قضا على الغائب ده څه شموله قاضي با د پاره د دې خبره گنجائش شته چې قضا لل غائب وي نو په مخکینی صورت کې چون کې په قبضه د غائب کې زمکه نه و زمکه د حاضرینو پسې کې و قبضه کیو نو د حاضرون د ملک نه راوته چا ملک داخله ده غائب په ملک او قاضي ورته وکیل هم مقرر کړو نو قضا للغائب او قضا للغائب د قاضي لپاره جائز زم او یو قضا علی الغائب ده چې د غائب نه یو سیز د هغه د قبضه نه راوځي د بل چا په قبضه کې داخل یا کلن راوځي یا ها بعضن راوځي فدا قضاء علی الغائب جائزه نه ده نو څو پر چې هغه حاضر شوی نه قاضي او فیصله ولا نه کیده قاعده تیار شول دا دوه قاعده چې تاسو یاد کړو پرونه متن هم حل الحمدلله نن خو به اسهل خوش مسله باندې و ان کان عقار کچیر د ازمکه په قبضه را وارث کیو حاضران حاضر شو وارثان راغلی او هغه بینه هم قائم کړیو په وفات صادد ولیکن دوره خبره چې د ازمکه د حاضر په قبضه کې نه او شا قبضه کیو غایب هغه غنم ور باندې کړل هغه مال مثال په تور پکې پروت وو یا هغه چې پاسه ورته مقرر کړو چې کله څوک نږدې نشي یا د نو او شیء منه یا خو ته حصہ د غایب په قبضه کې وي ټول نه ټول نه یو حصہ د غایب په څه کې وي قبضه کې وکذا همدا شان ته نو نه به تقسیموي لم یقسم نه به شي تقسیمولی د حاضرینو له څو پر چې غایب حاضر نه وي شي وکذا همدا شان ته قاضي به نه تقسیموي اذا كان في يد مدعيه کچې د ازمکه په قبضه ده مودا الکه دی غائب کې غائب چاته امانت کړي و بیا به هم د ازمکه نه تقسیمي ځکه دا مودا نائب د غائب د پاره ځکه دا مودا د نفي د پاره کې تاوان نه پاره دا تا چې یو شی ز سره امانت کړي ده د حفاظت لپاره د نفي لپاره کې تاوان نه پاره او چې اوس مودا موږ د نائب کو دا خو قضا له غائب سره لکه قضا له غائب کو لکه دا مودا هم دی لپاره و ها چې فائدہ ورکړه خو تاوان شي که پیدا شو تاوان شو زمکه لکه دی غایب د قبضې نه ها قوتا ټیک سمونه وکذا همدا شان نه به تقسیمي اذا كان في يد الصغير چې په قبضه رسې کې وي صغير کې وي خدا شرط چې صغير غائب وي دا هغه وخت کې چې تغییر څه وي غائب وي خو شوت مسله باندې چې صغیر غائب وي نو بیا به قاضي ولا تقسیم نه کې څو پر صغیر حاضر توي نه دي کې خبره ده چې صغیر حاضر چې هم بیا قاضي او ته مقرري وسی ورته مقرري مونږ وایي چې نه اصل کې دوه خبرې پکار دي یو احزار د غایب او بل جواب د غایب طرف نه صغیر چې غایب د نو هغه احزار خو زمون په قدرت کې ستا اوس اگر کده جواب نشوي نو قاضي بل هغه لپاره وسی مقرر کی خوش مسله باندې او کوم چې کبیر غایب وي نو هغه باندې به قاضي فیصله نه کوي سو په هغه حاجب ته ذکر هغه هزار هم ممکن دا جواب هم ممکن ده خوش مسوات او صغیر چې غایب وي بیا هم قاضي حکم نه ور باندې کوي ولی ځکه صغیر کې خو هزار ممکن ده اگر که جواب مدعیل ورکولې نشي خالي پاپر ور کې ټول اسمه کبر ته پری دي استحساس خبر صغیر مر په قاضي وسی مقرر خوش مسله ده یا څه ده تاسو ما شي ویل کنه دی کتلې نه دي خالي وکذا اذا كان في يد صغير ولی لان القسمه دا تقسیم د قاضي قضاء على الغائب قاعده تیار شو دا قضا په غایب د مخکې څه ته قضا للغائب اه یا قضا په صغیر باندې ده ولی زکه مولا بظاهر چا په قبضه کړه بظاهر دا ید د غائب او د صغیر مستحق ده کړه غیر الکوا غائب او د غیر صغیر نه مثال په تور د حاضر وارثانو ید مستحق ده قبضه او کړه غائب او د صغیر ید مستحق د غایب او صغیر ید مستحق او چې دا غو ید مستحق ته چې قاضي فیصله ور باندې کوي نو دا له دوه قمزې نه راو وطن شاته هذا حجرینو او دا قضاء الغیر او قضاء الغیب جائزه باستحقاق يدهما من غیر خصم بغیر د مقابل نه بغیر د مضارع نه ځکه غایب غایب دا او صغیر غریب علی کوي ها کوم د هغه هم غایب دا چې حاضر د بیسل شي کوله جواب او هو غیر قاضي ورته څه مقرر وفي ولا مقرر من غير خصم حاضر حاضر عنهما رضي دوار طرف د چیرته یو غایب زمکه امانت کړی و د یو امین څنګه خو د قاضي ول تقسیمو کې د امین د نائب سره کې د غایب د پاره وی امین دا غایب دا دا نائب دا غایب د پاره کېدلې نشي خلا ولی و امین الخصم امین دا غایب ليس بخصم دا خصم نه ده مقابل نه ده عنه طرف نه غایب نه فيما طغز مکی کی فيما طغسیس کی يستحق عليه چې چې حق جوړول شي عليه په غائب باندې ما ته ویل چې دای الکه د امین سره فارم مقرر ده د حفظ او د نفع د فار ده او دلته چې دای الکه وکیل ته ورنه لاړ زما کنه غائب مش مسله والقضاء من غير خصم لا يجوز او دا قانون د فقه چې قضا د قاضي بغیر د مدلهه نه صحیح نه ده ولی ځکه د قاضي قضا هغه وخت کې وی چې د مدهي او د مدلهه دواړو ور باندې سره شي رضا هغه چې غیر د غیر رضا فتا نشته هو قل قضا من غیر خصم دا قضا بغیر مقابل بغیر مدلهه نه لا يجوز جائز نه ويصد هم فيكون قول بالقسم قولا بالقضاء من غير خصم فلا يجوز ولا فرق في هذا الفصل ما توشه په دې صورت کې چې دا زمکه په قبضه ده غائب کی وی یا د صغیر غائب په قبضه کی وی دا, دا حاضر وارثان کبه نه قائم کیو که قائم نه کی قاضي ولا تقسیم نفي خوش مثلا هلا وفي ولا فرق في هذا الفصل بين اقامه البينه وعدمها فمن دي اقامه بينه او ده عدم دي اقامتي البته چې چیرې زمکه په قبضه را حاضرینو کې وکي اقامت بینه وو نو څه تقسیم وکي او کنو یو قاضي نه ولا تقسیم صبر بینه قائم نګدې څه کې فرق نشته نه به تقسیم هیڅ څه فوش مونږه او ته نه پوهیږم سر خو زویا او هغه حج ته تکل خراب وهو الصحيح دا صحیح روایت کما اطلق فی کما اطلق فی الكتاب لکه څنګه چې په دې کتاب کې لکه ویل قدوری استاد مطلق ذکر کړی دی ان هذا لوارث واحد اے ګلانو یو وارث دا نور غائب دی اوس به قاضي د یو وارث د یو وارث بینه قائم کو په وفات عدد ورثه باندې او د ازمکه هم د په قبضه کې ده قاضي ولا تقسیمې کوي نه تقسیمې نه به تقسیمې ولی ځکه دلته په کار ده چې یو مخاصم یو بل مخاصم دا یو چې کوم حاضر ده کدا مخاصم چې مخاصم نشته او کدا مخاصم چې بیا مخاصم نشته په لهدا مونږ ویل چې هغه ست کې به یو سکو مدعف یو وارث بل وارث ورته سکو مدعلیه کو خبر به ټیک شي مشه مسله باندې استفاده نشي زين ولی چې مخاصم ده قضا له ده چې مخاصم ده قضا عليه ده او چې مخاصم ده نه هغه ده منتفع ده ها او کوم چې لکه مخاصم ده متضرر ده لکه وای ضرر ورته چې کوم ده ها سره چې ده لای پښتو پرې کنه پرې دغه سیوا او دا اشتنه یو څو کاله کوا قضا له قضا له نه شي کېدل کې کېدای پښتو کې درته وایم چې مخاصم شي نو خوشاله بشي مخاصم له شي خپه بشي نو په یو وخت کې سره خوشاله خپه کېدای شي ها څه سړي شي خاله نورم کې جوړي یره کې جوړوي کې چې مخاصم شي رئیس بات ته ملک ور راځي چې مخاصم شي ازاله سره راځي ملک راځي تاسو پښتو او د دوی په قبضي کې ها اهم دی نو قاضي ولا تقسیم کوي خو د صغیر لپاره وسو مقرر کی وسی وقسم اذا اقيمت البينه چې کله څه قائم شي بينه وكذا اذا حرس اذا حضر وارث كبير ومصالحه يصل يا وارث بس او بل موسی له بثلث دا دواړه قاضي ته فتلبا القسمه یا سره استاد دواړه قسمت طلب کا اسمان ته پورې خراج ته قسمي واقام البينه او دواړه لکه بینهم قائم کړل على الميراث فميراث والوصيه او وارث په میراث باندې لکه موسی مصالحه په وصیت باندې جماله پر وصیت کړي او دعوه یو کړ دا دا چې موږ تقسیم وکړ ها چې اقامت بینه هم کو تعدد ورسو باندې او په موت مورث باندې قبضه دې کې هم ده ها حالا دا وین تقسیمې وکذل وصی عن سبی کانه واکد السبی حذر بنفسه بعد البلوغ چې وصی موجود دی د دې سره کبا د لوکس په خپل موجود دی واکد دا دعوه د سبی د بلوغ نه بعد سبی خوش مسله دواړه کبیره دي نو ګواکي یو کبیر حقيقي ده او صغیر دا کبیر ها حکمی ده پوهیږي کنه پوهیږي مثلا ګور لقيامه رجات ودريدلو د وسی مقامه فزي على كوايا د دې صبي باندې فصل في ما يقسم وما لا يقسم تاسو پښتو پیږي دا څنګه څه پکشته نه رفتار وکړو وخت څنګه کنه زه چل نه وای وای نتیجه تعمیل اخر سر دی کنه کلمه